او یو دو مرګری هغه اپیس سیب کوي چې یو غي چې څوک بار کینی چې غي دن نه را لېږي دلته چې زه لګیا یم اوسم بار ګور ګور کیږي دا دلته موږ سبق ته بیا نشو پرې خو دی دو وکم مرګري چې غي بار دغل ته دی ور سره چې څوک را دي چې بار سین کې نه پری دي خدمت والا مرګري وي کروستم څوک د محلي مرګري افطاری ځان سره وروړي نو اوم چې غیب تاریخ پلک دی او غدن نه درس تر دي چې بهر ني دو مرګر مونږ ته ځان په نه خو چې دو مرګري سوق دي چې غي ببار دا کسان را دن نه کوي لکه چې زه د درس په منځ کې یو یو تویم چې دغه دن ناراض او دن ناراض او دن ناراض نو دا په ترتیب د صورتونو کې 96 نمبر دی او په نزول کې دا اول صورت دی دا لومبنه وحی وا چې دا په نبی رسول الله باندې نازل شوه امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح بخاری کې باب قائم کړی دی باب کیف کان بدء الوحی او دا امام بخاری رحمت الله علیه لومبنه باب دی نور محدثین چې اغي خپل کتاب د حدیث شروع کوي په کتاب الایمان سره شروع کوي او امام بخاری پکې یو ناشنا طرز اختیار کړي اغړو منی باب بابن کې پکانه بد الوحی پیغمبر ته وਹੀ څنګه شروع شو شپږ او روایت په هغه باب کې ذکر کړی دي خلاصه دا غي دا, دا چې د نبی رسول سلام اول خلوت نشینه سره مینه پیدا شو حبب الیه الخلا نو نبی رسول سلام به د خلوت نشینه لپاره غار حرا تتلو الته به عبادت کو او دا غار هرا دا په مکه مکرمه کې یو غر دی دا غر نوم دی جبل نور سنم دی دا غر جبل نور دا د جبل نور په سوکه کې بر دا غار الته نبی رسول الله تلو خدیجه الکبرى رضی الله عنها بو تس توشه تیار کا خراس کا ابا ال تکیو نبی سلام بسو سو شپې التو یو ورځ نبی رسول سلام ال تکیو او جبرئیل امین راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم السلام علیکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی چې اقرا توللا نبی علیہ السلام وی ما انا بقارئ زه لستون کې نیما بیا ورته وی توللا وی زه لستون کې نیم بیا ورته وی به ځان تراجخ کو خدیجه الکبرا ول ډیره تسلی ورکا نبی رسول الله توي زما په ځان یارو شو ته هیڅ ټینشن بنا لې تاکي دا د صفات دي تسل رحمی کې تخپل ولی پاله ته د غرباو مرګرتیا کې ته په مال لګې ته کمزور خلکو سره بوج پورته کې تکسب المعدومه بیا هغه ولګی دا نبی رسول الله والسلام بوت لو خپل د ترزوی تا تورات لوی عالم او ډیر کمزوري ورقه بن نوفل تا حالات هغه وریدو هغه ورته وی وی کاش چې په هغه وخت کې زه ځوانم چې سیما چې زه ځوانم او ما کې طاقتي چې کله تا دا خلق د دې کلی نه وباسي چې کله تا دا خلق د کلی نه وباسي او زه تا سره هم مضبوط تا سپورټر شم نبی رسول سلام او مخرجی یا ما ما دا خلق وباسي ویا او کنه دا مسلې چې څوک خلک د کلی نه وباسي دا لومبنه وهیوا دا کله چې د نبی رسول الله عمر سلويختو کالو ته ورسید نو بیا دیار لس کاله مکه کې تیر شو سونا دیار لس کاله مکه کې نو بیا لس کاله مدینه کې سونا دیار لس کاله مکه کې تیر شو تر اوسه پورې 1445 سال نو 1445 پلس 13 سو شو دا دون کلونه وشو چې دا نازل شو اقرا بسم ربک الذی خلق او چې څنګه نازل شو اق شانت دی ښا نن دلته ختم دي زمون په کلی کې دا التا د دې د وਹੀ د دې نزول شو روشه و نن دلته مون بیانو اقرا لومبه وحی چې راضی نو لومبه وحی د اقرا راضی څنګه دیږي یو نقطه یاد وساته زم زو په کې خبره نکوم چې خپل مقصد ته ضرور رسو دی اخر کې سبق صرف د برکت د پاره شي چې لومبه وحی د اقرا په دغه دور کې نازلې ده دغه دور کې خو شرک خپه عروج باندې وو خانه کعبه ډکړه د بوتانو کوم مرګرو سره چې موبایل یې سایلنټ کې ډېره مهرباني وي دا ما د درې پیری ویلی مو ایا دا دا ټون په لګوړو کې کې تاسو ما ما سره د موبایل باندې ټون راځي خو څوک یې ملو کې غاله شل منټه درس اوري تاسو په आवाज نه پويږئ دا څو زموږ په یو منټ هم ضایع شو هغه توجه هم ګډوډ شي دغه وخت کې شرک په عروج سره و دغه وخت کې شراب نوشي و جواره وی جګړې وی اختلافاتو نو الله اولی داسې وحی راونه لګل چې شرک مکوي جګړه مکوي دالونه ژوندې مخه خوي خبره مخیل ته راځي کنه زین ته سوال لالو کنه چې الله وحی راونه لګل چې اقرا په مثال سره به خبره سمجھ تراشي یو کمره ده پای کې تور تم دی پای کې مچې دی پای کې ماران دی پای کې چکړې دی پای کې غنی دی ازغی دی ار قباحت ا کمره ده نه ډکا ده اوس کته ورزی د مچو غبینان تر الرکه د مچو نه را پاکه لاندې مار ټک درکې تا ته خو نه دی معلوم که دا غنې چې را لرکې مچې در باندې را پاریږي تا یو کار وکړو تا دغلته یو لایټ ولګاو بټن دې آن کا رڼا شو رڼا کې د ار یو سیس کارا شو کنه الکه اوس به دا ګوټ نشو کوم دا غنې به اول در کما دغه د مارن د مارن به نه مړ کما دې ګوټ کې به دا مچې در کم نو کمره په اسانه پاک شي کنه نو الله وی لستل شورو کا نو دې لستل سره به رڼا راشي نو دی قران لستو سره به شرک هم ختم شي او ختم شو ظلم بم ختم شي مینه محبت براشي نو دا د اقرا فلسفه ده دغه دا ټول خبره دی مثال د لایټ دی تا ته ارسخ کار شو په دی وجه چا چې قران د کړی یا هغه کې به شرک نه په شرک به پويږي چې شرک وای ستا اب ظلم پیجنی اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا للا پنوم درب ستا سرا الذی اغذات خلقا چې پیدا کړی دی مخلوقات خلق الانسان من علق پیدا کړی دی انسان من علق دغه ټوکړی د وینینا اقرا لولا وربک الاکرم ستا رب دې ډیر عزت والا هغه ذات چې تعلیم ورکړي په قلم سره خودنه کړي انسان ته مالم یعلم د هغه څه چې دې په نه پویدا کلا ان الانسان لا یطغى یقینا دا انسان چې دی خامخا دی سرکشي کوي د سره وجنه دی سرکشي وکي ار راه استغنا د دی وجنه چې ځان مالدار غني ځان مالدار مومي ان الى ربک الرجعا یقینا ستاربتا واپسی ګرځیدل دستا ارایت الذی ینها آیا ته خبر په حال د اغتن چې غمنه کوي زمون بندا کله چې مسکی دا څوک مراد دی ابو جهل نبی رسول الله مسکو ابو جهل باندې دا ډیر بد لګیدو پیغمبر زمون نه منع کاو بعضی کتابونو تفسیرونو کې راځي ابو جهل په پیغمبر عمله کولا وی ابو جهل ته مخه ته لوی خندق کار شو وی پیغمبر وی کدی دی خوښه وی کنه دی به ټوکړي ټوکړي شوی واو ارئیت الذی ینها عبدا اذا صلى دی بنده د مون نه منع کوي د دین نه منع کوي صحیح بخاری کې راځي ابن مسعود رضی الله عنه د کعبه مخ ته لګیاو مون زکاو سورته رحمان پکې شروع کړو وا کافران پرال او ډیر زیاتی وو ارئیت ان کان علی الهدى آیا ته خبرې ان کان علی الهدى کدی په هدایت باندې او حکم کوي د تقوا ارئیت آیا ته خبرې کدی تکذیب کوي او مخړی علم یعلم آیا دی نه پوهیږي چې کینن الله ویني وقترب او الله ته نږدې شه سورۃ القدر مکی سورۃ دی په ترتیب کې 97 په نزول کې 2500 بعضی مفسرین ذکر کوي چونکه د دې امت عمرونه کم دي د مخکې امتونه عمرونه سیواو وې د بنی اسرائیل د یو تن خبر وکړی شو چې هغه 84 سال د الله عبادت کړي وې بای صحابه ډېر سخت خپشو چې زمون خو 63 سال 60 70 عمرونه یي نو 84 سال عبادت مونږ دونه عبادت نشو کولای الله تبارک وتعالى په دې صورت کې فرمایي سورۃ القدر کې چې په دې ليله القدر کې چې عبادت وکړه تر 84 سال برابر عبادت ته یوش په عبادت او ليله القدر ډیر مسلمانان دا سشتا چې هغه شل 15 کاله اعتکاف ته ناس تکړه دا و یاره مونږ ډیر بد قسمت یو خش پر باندې پیخه نشو دا جهالت خبره ده تا چې دا نخ لش په عبادت او کو پتاش پخه پیخه شوا د دې څه علامتونه نشته ښا چې ونی به پسې د پرتی او رڼا به یو او به په په ښکاری یو دا بعضی خلکو دا کیسی کړي نه دغه علامتونه نه دي بس ليله القدر د رمضان په اخیری اشاره کې دا چې چا د دې د شپو عبادتونه وکړ دله چورسی سال عبادت ملو شو خو ګر جون کې به انقلاب راولي اسنه چې اعتکاف سره د نور روان شوی دی ان انزلناه فی ليله القدر یقینا موږ نازل کړی دی قران لرا په ليله القدر کې د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته کوم ځای نه په یوش پکې نازل شوی کته یې سال کې نازل شوی د لوح محفوظ نه بیت المامور ته په یو شپه کې نازل شوی او بیا د هغه ځینې دنیا ته څه کم تیي سال کې نازل شوی دا یې د پاره قران ته کې ذکر کوي ونزلناه تنزیلا نزلناه مونږ دا لګ لګ نازل کړي انزلناه ټول منازل کړي په ليله القدر کې خبر دین واغسته کنه هغه کله انزلناه وی کله وی نزلناه مونږ و اورو چې پس کم 23 سال کې نازل شوی دی دیار لس کالا الله اکبر کبیره دیار لس کالا مکی دا ور دی او لس کالا مدنی دا ور دی دا د قران د نزول زمانہ دا دلته الله یو شپه کې منازل کړی دی نو دا دلته نزول د کوم ځای یادای د لوح محفوظ نه بیت العزت ته ان انزلناه فی ليله القدر یقینا مونږه نازل کړی دی قران لرا په ليله وما ادراک چې خبر در کو تا تاسو دی ليله القدر او ليله القدر دی لیل تشپوی او د شپې ته پارسه کې شب وی شب قدر دا ليله القدر غور دی من الف شهر د 1000 شپونا تنزل الملائکه والروح نازلیږي ملائک جبرئیل امین پدې کې په حکم د رب من کل امر د پار د هر یو کار سلام د شپره سلامتی ادا خیا دا تر کوم وخت پورې دا تر دراختو د سبا پورې بعضی د عرب علما وایو چې تاسو داسې کار کوي کنه په دې اخیری اشاره کې د خپل وس مطابق ارش په لګه لګه صدقه کوا نو یو خو پاکستان په شبي قدر کې راشي صدقه کړه د خپل وس مطابق لګه لګه خو ارش پا نو دغه صدقه خیر من الف شهر سورۃ البینہ سورۃ البینہ مکی مدنی سورۃ دے په ترتیب کې 98 په نزول کې سلام لم یکن الذین نو هغه کسان چې کفر کړو د اهلی کتابونه او د مشرکانو نه منفقینا پری خودن کې خپل دین باطل لرام تر دې چې راغی وتا البینا اخکار دلیل اخکار دلیل سو رسول رسول د طرف د الله نه البینا مبدل منه رسول ته نه بدل او د رسول کار سو رسول من الله رسول له طرفه د الله نه چې لستل یې صحفن صحیفه پاکي پیا پدې کې کتبن قیمام پیا پدې کې کتبن کتابونه پوخ مضمون والا وما تفرق الذين اختلاف چا کړو کله کړو اول کړو اختلاف مليانو کړو کتابیانو کړو چې کله دوه درې ټکی زده کنه وېکو د زد د وجه نه وکاو وما تفرق الذين دل نه جوړ کړي هغه کسانو چې ورکړې شوی وته کتاب مگر پس د نه چراله ول دلائل وما امروا دي ته حکم نو شوي الا ليعبد الله مگر دې د پاره چې بندگی خاص کی الله لرام مخلصین خالص کون کی الله له عبادت دلته دین په معنی د عبادت سره دین په قران کې په ګڼو معنی مستعمل دی ارز جدا جدا معنی حنفاء شی توحید وعلام ويقيم الصلاه پابندی د کی د مانزه ورکی د زکات د دین مضبوطه ان الذين كفروا من اهل الكتاب یقینا هغه کسان چې کفر کړي د اهل کتابونه د مشرکانو نه دی په اور د جهنم کی همیشه به پای کی او اولایک دا کافران هم شر البریه دا بدترین د مخلوقات دی ښا ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړلې عمل کړي نیک دا کسان دي خیر البریا غره د مخلوقات نه بدله د دې په نس درب د دې جنتونه د همیشوالي چې به یې کې به لاندې دونو داینه نهرونه خالدین فی همیشه به پای کې تل تر تلا رضی الله عنهم راضی دی الله د دینا دی راضی دی د الله نه دا هغه چا د پاره خشی رب چې یریږي د خپل رب نام سورۃ الزلزال یا سورۃ الزلزلہ دا 99 نمبر دی په ترتیب کې او په نزول کې 93 دی مخکې صورتونو کې توحید رسالت ذکر شو دلته اثبات د باس بعد الموت ذکر کیا اذا زلزلت الارض زلزالها مخکې د رسالت تذکرہ شوی و بیا زجر د منکرینو د رسالت ته مخکې د ایمان اصول بیان شوی یوم اذن فدغرز تحدثو بیانې بدا خپل خبرونه د ازمکه به خبرونه بیانې ښا دا مونږ چې دلته درس کو تاسو را لې در جمعه د ازمکه ریکارډ کو دا به د قیامت پرز گواہی کوي چې دا دا خلق دلته راغلي وو دا خبرم ریکارډ دا اعتکافم ریکارډ دلته تلاوت او منځونه درسونه دا هر څه د ازمکه ریکارډ کړي ښا الله پاک په دې ازمکه کې د ریکارډینګ یو زبردست صلاحیت یې ښودلی دی نو چې پزمکه ګرځي او سکه نو احتیاط سره کوا د ازمکه ریکارډ کوي ګوره ښا د دې کیمرې آن شوې دي ریکارډینګ شروع دی بټن د ریکارډ د بو شوې دي نو احتیاط کوا یومئذ تحدث اخبارها یوم اذن په دا غرض به بیانې د خپل خبرونه ولې به بیانې به ان ربک او حالها ځکه چې رب او ته حکم کړي دلته دا وਹੀ نه مراد حکم دی یوم اذن یصدر الناس یوم اذن په دا غرض بروزي خلک اشتاتن مختلف ډلې لیورو دې د پاره چې دی توخو دلی شي بدلی د عملونو د دی په مې عمل چا چې عمل کړي په مقدار د ذره ذره هغه جز توي چې لا يتجزای